کړو د حضرت امام صاحب مذهب او موږ بیان کړی و حرمت متروک تسمیع عمدن فی الذبائح دا حرام ولا بد من الجرح لا بد له زخمی کول نه په ظاهر روایت کې زخمی کې به ذکر روایت ظاهر ذکر سو وجرحه خبر خبر پويږي یا د نس زبې استراری چې هم ته به چاړو پسې سکی وسړې په کوم ځای ولګېدل او وینې شول او بیا مړ شول حلال شو ٹھیک شو دلته هم دا شانت څه پوهې کې بولیان ته خدا آسان او فی ظاهر قوله تعالی او په ظاهر د قول خدای پاک او ما علم وما علمتم الجوارح ما يشير وما علمت من الجوارح ما حاصل يشير الى اشتراط الجرح ده كلام في نفسه ذكر شوي جوارح جمع جارح حره واذا هو من الجرح جوارح ده جرح ده بمعنى الجراحه بمعنى ده زخمي کول سره في تاويل په یو تاویل کې چې ته د جوارح معنا په دې سره کې زخمي کوونکی جوارح څه معنا زخمی کوونکی او زخمی کوونکی هغه فاعل ته وایي چې کله یو سیز نوینه وبهیږي خلا نو فیحمل خا نو اوس مده سي چلو کو ما ته ګوره د جوارح په دوه معنی وکړو چې دا سپي به زخمی کوونکی همي او کاسب به همي نو پر روایت اول به هم عمل راسي پر روایت نو څه مطلب فاخذ الصيد فاخذ سويد نو کیسه براسي وجرحه او جرح براسي تاسو پوښي د ظاهر باغواني نو فاخذ سويد کیسه په اشاره سي وجرحه دې کوم اشاره لکه زخم شي فيحمل على جاره الكاسب د حمل وکړ شي د سپي او باز په جاره زخمی کون کې کاسب نیون کې باندې بلا به فغاخون باندې ومخلبه په پنجو باندې کته دې دوه دواړه لکه تعویل منځ کې متناقض هیڅ تناقض نشته تناقض نیولې دې هم وي ویم له زخمی کړی دی ولا تنافي فيه او ولا تنافي منافات نشته فمن د تاویلین کی فمن د دوه تاویلین کی هیڅ منافات نشته بلکې په دا اولاده بهتر ده او فيه اقسم باليقين په دې کې اخذ د یقین باندې څنګه خدای پاک وايي جوارح نو جوارح څو معنی دي دوا یو دا چې کاسی بل دا چې دواړه په کې راشي یقین مرا سي کوشک اوس که څه خالي عمل وکړي الکه په څه باندې چې زخمی کړی وي یا جنسو یا خالي پر عمل وکړي چې خالي نیولې نو که زخمی کړی وي کني کړی په تا ته شک راځي چې خدای په خصوصي ذکر کوي سواله ملک عمل په شک باندې عمل ها وفي عكس لليقين او پدې تاویلینو کې عمل کول دي په یقین باندې چې څه مل شک وتا ته بیان راځي قال او یوسف رحمه الله لا يشترط الجرح امام یوسف جرح نه په شرط کوي چې خالی نیولې ها ولی رجوعا لجات دراګز جدل د امام ابو یوسف الى تاویل اول اول تاویل ته چې لکه جوارحونه مراد کواسب دي چې خالی الکه د کار کول زدوي کار کول خارانه ولې زدوي په جواب ما قلنا جواب هغه چې مونږ ویل الکه وایي چې ولا تنافي منافات مستلک من تاویلینو کې او پرې کې اخذ بالیقین پیدا کله منه کلب او الفحد لم یکل ګورې ملانو د سپید ښکار او د باز ذکر فرق د ذکر کوي یو فرق د ذکر کو په اعتبار تعلیم سره ٹھیک سره هغه فرق باندې دغه مسله ور تفریق کوي که په هدا او سپي د ښکار د خوراک وکړلو دا ښکار ښکار چې کوم د حلال نه ده بلکې مردار او کوم ښکار نه باز الکه خوراک وکړو هغه حلال د مردار پوه شو مسله باندې فینا کله منه الکل چې چیرې خوراک د ښکار نه سپي فهد لم یوکل فینا کله منه البازی اوکله والفرق ما بینه او فرق هغه چې موږ ذکر کوي په دلالت تعلیم په دلالت تعلیم کې چې په دلیل د تعلیم کې څنګه چې سپي خوراک پریری او باز لار شي او بیا روافت شي وهو مؤيد بما روينا من حديث عدي د دې روایت کې دغه حدیث تاسو ته عادي نه چې شرط سپیو نه خوراکو کې بیا مخرو کې ونه کول به خوراک ځکه رسول الله ورکا خبره بنا کړ په تعلیم د سپی باندې چې تعلیم یافته کله چې خوراک نه کوي او جاهل کله چې خوراک وکړي نو او لدینه په دلالت نصر د باز ولا خبره معلومه شو کار خوراک او کې کوونه کله کې حلال چې کله تعالی راوړي خدای چې تعلیم حاصل کړی دا چې د پریری قواس ته څوک بیا را واپس بیا پریری بیا را واپس دا او حجت دا حدیث مروینا چې موږ د حضرت ابي حدیث ذکر کړ دا حجت علی مالک و علی الشافعي في قوله القديم دا غو زور قول دی فی بحث ما اکل منه الكب چې سپه خوراک ونه کې هغه هم ښکار چې کوم د حلال دی وایي دا بل صورت ته ذکر کوي تاسو په تعلیم ورک یو ظلم تعالی راوړ بل ظلم الکه تعالی راوړ دریم ظلم تعالی راوړ پنځم شپږم لسم دولسم راوړي الکه تا ته راړي جمع کوي د تعلیم یافته د غیر تعلیم یافته تعلیم یافته یا لا جل جل شان یو درې د څه چلو چې د خوراک ورنه کړو ته پسته پسته غوخه ونه وهلې و بیا د نس صبح اوس اوس څه چل کیږي دا اوس په خپل تعلیم باندې پاتې ده کو پاتې نه اوس چل بکی په تعلیم خو جړه غرق کړله دغه نه خلاص ومینځه اوس دا د ښکار په متعلق خبره کوه نو ښکار درې قسمه ده بلکې څلور قسمه ده یو هغه ښکار ده چې دوه خوړل بالاتفاق حرام صحیح سره پوه شو مثلا بل هغه ښکار ده چې د ښکار کول نه مخکې څه کړی دا, دا کوم خړل ښکار ده د نه مخکې بل شي ښکار کړی ټیک شو مولا اوس هغه کې درې قول درې خبرې دي یو دا چې د خو مرکړه دا خړلې نه ده خو لیکن ساید جمع کړي هم نه ده هغه کې اتفاق ته چغه روا نه ده یو هغه لک چې سعید جمع کړي محفوظ کړي ده او بلاره چې سعید محفوظ کړي هم د خړلې اهم نو پرې کې اختلاف ته چې سعید محفوظ کړي ده حلال لکه مردار امام سوی مردار ده صاحبین وای حلال او په هغه صورت کې اتفاق ته کومې مخکې خړلې ده ته خو څه حلال شو اوس په دا نه وي چې د مخ ته حرام خوړلې ده څه شو نه څه پای کې اتفاق نو څه شو ته سول تقریبا څلور سره ته سول نو تیار اوس وګورئ ولو انه ساده کشر دې سپخ کارو سيو دندې کارونه ولم ياكل منها ثم اكل من الصيد لا ياكل هذا الصيد دغه کار باندې شو خوړلې کوم چې خوراک ورنه کړي ولانه د عقل چې د علامه الجهل د علامه د دې چې سبق ورنه یرسو سبق ورنه هیر شه کله کمرې ته کوز ګورې چې لکه نه پوه چې سبق ورنه هیر شه نو چې نه نه خبره لعلو دا کل چې علامه الجهل ولا يكلم خري ما هغه يسيد چې ښکار کوي د اسپي هو د احکار بعد ورسته د عقل ځکه ما تاسو ویل چې یو ځل یو خو علم لاغلو خور ولګید نو دا خور له ښکار نه بعد چې څومره ښکار کوي هغه ټول حرام ده صفر بیا له لکه داخله وانه فی خل حتى يصير معلما تر صفر لکه وای بیا نه وای طالب شي على اختلاف الروايات بلا په اختلاف د روایت باندې کما بین هلک څنګه موږ مخکې رحمت الله بیان کړو Okay. Got it. Got it. هغه اختلاف دا و د روایت د حضرت صاحبینو په مذهب باندې درې ځله چې قرات کړی امام صاحب مذهب باندې راځي مطلبه ته مفوض چې کله به تعلیم سپیده ځله ونه چې شپږ ځله ونه خوري هغه د رایل مطلبي ته مفعول ده نو تعلیم ولور کوي واما السيوط التي اخذها من قبل هغه کارونه چې مخکې لري خورل نه نیولو فما اكل منها کوم چې خورل شوی د هغه سيوط نه چا خورل دي سپینې خورل ښه انسان د سعید خورل دي ښه فما اکل منها لا تظهر الحرمه نختار کی طريق حرمت فيه ول انعدام المحليه لك هغه محل حرمت دن محليه حرمت عليك وي ختم ولي حکم په معدوم لګي که په موجود حکم د حرمت په معدوم لګي که په موجود په موجود اخو چې تا اخره خو معدوم سه چې معدوم سم ته څنګه حکم د حرمت ور باندې لګي خو څه مسله باندې لکه حکم د حرمت دې لپاره چې د افاینده کې اجتناب ورنو شي څو نو شي اجتناب چا معلوم نو اجتناب کې د سن دا چې لکه بلا فائدې حکم لګول مم اور پوښ دین اعلام المحریه وما حرق ليس بمحرم شغب په دشتو بیابان کې د خمر فصائل لا جمع کړي نه ده بیان کار فی المفازه په دشت کې پروت لعلم يصبر صاحبه کامیاب شوی نه صاحب د ذکر بعد تر اوسه پورې چې را جمع کی تثبت الحرمه به بالاتفاق حضرت هم حرمت بالاتفاق عليك يا حسن ولا هغه من وجه ښکار ده ومن وجه ښکار نه ده دې ته وګور چې سپی مړ کړي نو ښکار ده دې ته وګور چې دنه د جمع کړي نو ښکار نه ده څه سموله د دې ښکار نه ده سوي ښکار کېدل نه مخکې لکه مړ ښکار کېدل مخکې منسه ولې من وجه ښکار سپینې ولې په من وجه ښکار نه د ښکار کېدل له مخکې لکه په میدان کې پروت عمل ده دا دې ته لکه لکه بیخي چې په خپل مرته وي لکه څه چې په خپل باندې شي غزولي اخنه تاسو سره ها وما هو محرز فی بیته او هغه چې محفوظ کړی وي محفوظ کړی شوی فی بیته په کور د سید کې خدا سره لګي وما اکل منه وما اکل منه یا وما اکل منه يحرم عنده د ایمان صف مذهب انده هم حرام ده خلاف لهما صاحبين وهي حلال خوش ور باندې هما یقولان امام ابو حي ابو يوسف امام محمد رحمه الله فرمایي ان الاكل ليس يدل على الجهل کسب کله کله صحیح نه شي ير شي پښتو په تاسو ګورئ لکه یو سره چې جوال نو جوال څنګه لکه کار کوي ترکانی کوي کټونه جوړي په چې بډا شي بیا ورنه نو اوس معلومه کې وخت سپین او جوانو تعلیم ورنه هرڅو نه د ښکار چې اوس خوراک ونه کو بډا سره معلومه کې تعلیم ورنه یې نو جهل مخکې چې کله خوراک ول دینه بعد جهل سره شروع خدای هم سړی که امین او بل دا لأن فی ما احرزه قد امزی الحکم فی بالاجتهاد او بل دا اے ما ته وکشه الصيد لمن اخذه الصيد د دې معنا دا چې ښکار چاول ولا دا د هغه څه یو د حلال فاصل لمن اخذ کې دوه صورت دي اخذ دوه صورت دي یو دا چې په سپي باندې بیره اونیسي دوم دا چې د ځان سره سکی محفوظ کی نو چې کله لکه سپیم را ونیولو ښکار یې وکړل او د دا ښکار را موړلو او ځان سره محفوظ هم کړ نو په دې باندې شرط حکم د حلال لکه د مردار د حلال د ذکر لمن اخذ فرا لکه صورت ور باندې راغی سپیم ور سره ونی او د محفوظ هم که نشي د محفوظ کې د پمیل کې شو نو د الکه تاسو یاله چې مباح چیز د چا څوک محفوظ کې هغه د حافظ وي هغه د سوي د حافظ نو د دشه د دې څه پاره چې د شه نو نه حلال د چې یو د حکم په اشتهار بل هلت اوسه او سبیا څنګه وایي چې لکه بیا بل اشتهار باندې لکه څه کوي ما کوي پښتو پوری کنه پوری لأن فيما أعرضه أو لأن ما ذك بشك فيما طرق خارك أعرض چې ما فس کړی سعيد هو د احکار قد امزي الحكم فيه کړی شوی د حکم تیر کړی شوی د حکم د حلالوالي فيه بالاجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد نو نه به ما ټول شي بالاجتهاد په اجتهاد باندې مثله چې ته وای چې مړه چې دا خوراک وکړلو نو دا جاهل سپیدا څه ده جاهل سپایدا نو چې جاهل سپایدا الکوا نو دا ښکار د شي سره که جاهل سپی چول شي خپل مالک ته راوړي او دا دلیل د دې چې د مخکې مور سو مور زکه خوراک نه فلا ينقض باجتهاد مثله ولا المقصود الحسن بالاول مقصود چې هغه حلال واره ده قد حسن بالاول هغه حسن څه په اجتهادي اول باندې پرې پوه شم لري بخلاف غیر المحرم په خلاف دغه باندې چې هغه محفوظ کړی شوی نوي ولا انه ما حصل المقصود من كل وجه مقصود من جميع الوجه حسيدنا ذكى على اصحاب لمن اخذ يا صوت پکې موجود ده ځخکار اوسه د سپي په وجه باندې او بل څه ته دا دا محرس کول موجود نو ورته وی نیو دته نو حلال چې بیا د محفوظ کله نه ده د ښکار د اوسم او د ښکار د نیول نه د نیول نو مخکې د امر شو حرام دی نو ترجیح چا وي مبه لکه محرم نه محرم څه فرق کوي یا وله ایمان سوی الو د عقل چې د آیت جهله من الابتداء دا نو ګوره امام ابو حنیف امام ابو یوسف او امام محمد دا جهل هغه جهل اتفاقی بوله دغه وخت سره او امام ابو حنیفه نه مولا د جهل د عقل دلیل د جهل بوله په انتسابي څنګه انتسابي د ابتدا نه ونه تر انتها پورې د جاهل پیسې نه پښتو پیږي ولوی ما سوي انه دا عقل چې د آیت جهل ابن الابتداء ول على الحرفه لا تنسى اصلها ګور یو د حرفت اصل لا کسب کوم اصل چې بنیاد هغه چانه هریږي نه البته هغه طریقې ورلېږي شي خو اصل بنیاد ونه یو ترکان اگر کله کوي نقشونه مقصونه هیر شي خو د دروازې نفس جوړول ورېږي نه سمجھ کړه لا خبره او په کار کې اصل شي هغه عدم عقل ده غسر عدم عقل ها لأن الحرفة لا تنسى أصلها حرفة نهر نشهر ولا أصل حرفة او ترک عقل اصل دی حرفت ترک عقل اصل دی الک اخکار دی فاذا عقل چې کله سپي خوراک ته بین اخکار شي انه کان انه شان رکان او ترکو پر خودل د سيود سابقه الاكل اكل للشبع مولو لا للعلم نه جهات د سر د علم وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود ما تغوش قانون دا ده چې څوک اجتهاد وکړي هغه مقصود په اجتهاد باندې حاصل نه وي د اجتهاد اول په مقابل کې اجتهاد سره راشي ثاني راشي د اول اجتهاد هغه منسوخ ته ثاني اجتهاد ورته سره ناسخ نو دی وی او تبدل اجتهاد قبل حصول المقصود په دې کې تبدل د اجتهاد هغه مخکې د حصول المقصود نه مقصود سو حلال والی څو پوي کنه پوي نه وي خلا لا تبادل الاجتهاد قبل حصول المقصود لانه دا مقصود هغه حشريږي په څه باندې بل اي مقصود د ښکار نه څه ده فرق تکنه مقصود د ښکار نه ځان مړول او دا ځان مړول په څه حشريږي عقل پوه شو مسله باندې بیا اوس مسله وای هو تبادل اجتهاد بدیدل اجتهاد قبل وصول مقصود راغی او لانه دا مقصود هغه چې کوم هغه حاصلېږي بالعقل فسوار كتبد الاجتهاد من قاضي قبل القضاء لك قاضي حكم كي قل فيصله يكرر الکه د زین کې بل خبره رااله نو مخکې خبره منسوخي دوه خبره وسی ناسخ نو بدوم الکه حکم بدوم اجتهاد بقاضي حکم کوي خو شي مسله باندې نو مخکې دا اجتهاد چې د الکه دغه اجتهاد چې کله سپي ښکار ونی شي او دلې معفوس کی او دې اخري حلال ده اگر که دا غنه بعد بیا سپي خوراک ونه حکم د ښکار نه ومنګ به خورلې باندې حکم د سکو حلال او دلته کې چې کوم ده سپي ښکار مونږ نیول د محرز هم که خو لیکن هغه مقصود کو حاصل نه ده چې عقل ده نو اوس تبدل د اجتهاد راغلی مخکې اجتهاد او چې حلال وي اوس اجتهاد دا راغی چې یاره مړه د دې نه بعد د نور ښکار وخورلو معلومېږي دا جاهل ده دا مخ کې الخکارم په جهل باندې کړل دی وجنه لکه خلاق نه کول چې موړو نه دی وجنه چې تعلیم یې ټول سره ولا رسې پوي الله مو پوي کا مارک باندې ده اسوال كتب الاجتهاد القاضي قول القضاء ولو ان سقرا فر من صاحبه یو سقر شاهین ثم قطع منه قطعه والقى عليه فاكل ياكل ما بقي اے یو سپیخ کار وکړ هغه کار کاری اونیول هغه نه څه ټوټه غوخه پرې کړل سپیته واچول دا باقي حلال لك حلال نه بكل حلال والقوات له هذا ټوټه غوخه الیه نسبل فاکل او خل لها ټوټه سپیو کلو ما بقیا لانه لم يبقى صيدا پر یو خیر ښکار نو ولې ښکار نو ذکرانی ولې هم سپی او سره محفوظ او ها نو اوس د سپي خوراک دا د صید نه نه بلکې د څه نه غیر صید نه غیر صید نه لکه خوراک کولی شي فسوال کما زیل قیله تعالی کواشي د لمړې غیر هو غیر د غوخنه وکذا هم دا شانت اذا وصب الكلف اخذ منه اے کا خوراړو سپي چاله ورک مالک له او مالک کوله چې د پرې ټوټه ټوټه غوخي ونه جوړ کړل او سپیو ترامن کړ غپي وال یو الک ټوټه غوخه وخت له وی چې توله حلال لك مردار شمل واكل منه لانه ما اكل ذك سپي خوراک نه کړ من الصيد تخکار او دخو باندې شد او د سنه خوراک نه وشرط ترك الاكل من الصيد فصاله كما اذا يفتر السشاته ايه قد خو راغي راولي والخكار تي راولي ولو خكار بهترين السوي والسرعه او مخکې وګرځول سپي هغه بعد ان کې وای سپي ګرځي لا ګرځي اچانک یې لکه په بوزي باندې حمله وکړه ګډ باندې حمله وکړه او د لم باندې چق ورله ولګول یو دوره خلک سپي لن ورنه راپرې کړل اوس په دا ښکار حلال کې مردار حلال ولې د خوراک د ښکار کړه کړه غیر ښکار فصار كما اذا افترس شاطره بخلاف ما اذا فعل ذلك قبل ان يرزه البته ښکار خو سپیونی ولو مړی هم کولو خو مالک لا محفوظ کړي نه د محفوظ کول مخکې مخکې سپي او ټوټه غوښه ونه سنجوله اوس لا ولا د دې ښکار نه جائز نه په خلاف ما اذا فعل ذلك انه وصول قبل ان يهرزه مخکې لنه چې محفوظ کړه سید مالک لانه بقيت فيه جهات السيديت فريق جهات السيديت پاتیو من وجه خو سید نو د کسبینی ولو ولیکن محرس هم ولې لانه صيد الكلب جل حيث اكل من الصيد پوه شئ مثلا اسانه ده اچي ولو عقل ما نهس ولو ايه سپي خو پس منډه کړې او چقي ولګول په کار باندې یو ټوټه خو خلک غاخونو کې رااله یا د نس هغه هغه واچول په کار پسې سګو منډه کړې نو بیا ښکار اول ول منډه کول حلال خدا ټوټه غوخه حلاله نه ده لکه بیا ذبح نه اختیاري شوی نه وایم نه اختیاري څه سړي شي ولو قام ولو القى كورز والسبي ما هغه وخنا حسو چې راستولې و هو د سپي وتبع سيد ورپسې څه پخکار پس فقط له ملک سپي هو دا کار فلم ياكل من غدا کار خوراک ونکړو البته کبه د کار خوراک وکړه هغه مرتاس واخذ ونیولو هو د اخکار صاحب مالک سپي ثم مر تلك بزعه مره بیا تیز د سپي په دې ټوټه باندې فاکلها ورس د کانه د ټوټه او یو کله سید باقي ښکار بخوري شي ول انه لو اكل من نفس السيد کله نفس ښکار خوراک وکړ چې کله دې مالک محفوظ کو ښکار حلال ده او دا خو مخکې چې کومه لکه زما کوم درې چې الله لانه لو اكل الاسفيك چې تخراق من نفس السيد ذات السيد في هذه الحاله په دې حال کې بار اراده تابي وقت لم يزره د دې وخت د خاله ضرر نه رسید خوراک شي په ذکر کې چې اخري ما هغه تا باندې چې جدا شوی و منه له ښکارنه وهوا دا ما بالا په دې حال کې چې لا يحل لصاحبه صاحب د پر حلال هم نه وی خلل په طریق الاولا باقی کار حلال صاحب د پر الکوا اولا به طریق الاولا د زر په خلاف الوجه الاول خلاف اول وجه انا دا کلت الاكل في حاله الاستجار هو په حال قا کول کې خوراکو فقال جاهلا دا جاهل ولی ممسکا لنفسه نه دی نیول کړه خپل ځان لپاره او بل دا ولی الله تعالی بضعه داشتول د ټوټه وفي قد يكون لياكلها کله د خوراک لپاره وي وقد يكون داشتول د وخت کله وي حيله في الاستياده دا یو حيله په ښکار کول کې ليضعف لکه کمزور سي ښکار په قتل القطعه په کټول یو ټوټه وخت منه د ښکار په یو د بیا بس پیرا اول د ښکار په اکل قبل الاخذ دا خوراک مخکې د نیولو د سپینه يدل على وجه الاول چې دا جاهل د ځان د پاره نیسی وبعده او چې کله ښکار راونی ولا مړ کړو یو ته غوخه اوس تر ښکار نو خو يدل على وجه ثاني چې دا دا سره چې دا هله لپاره د ښکار هله ښکار لپاره ده وبعده ورسته لکه د دې اخذنا دا دلت کې پوجس وبعده على وجه ثاني فلا يدل على جهل دا نفس کې کوئی په جهل د ذکر هله او ته جوړ چې لغونه کمزوري شي چې به راني سو